د عشق معجزه، ژباړن وحید اکسیر. په آلمان کې کلونه وړاندې یو مېړه او ښځه اوسېدل چې اولاد یې نه درلود. تفریح ته یې زړه وشو. له ښاره د ځنګله په لور روان شول. په ځنګله کې یې ناڅاپه د زمري په بچي سترګې ولګېدې. ښځې منډه کړه. د زمري بچوڼی یې په غېږ کې ونیو او کور ته یې راوست. شپې او ورځې تېرېدلې. مېړه او ښځې د اولاد مینه د زمري په بچوڼي ماتوله. کلونه تېر شول، د زمري بچوڼی لوی شو. د ښځې مېړه مړ شو او یوازې پاتې شوه. څو ورځې وروسته ښځه باید په یو شپږ میاشتني کاري سفر تللې وای، خو د زمري بېلتون ورته سخت و، ځکه چې د اولاد په څېر یې لوی کړی و، بله چاره نه وه، پرېکړه یې وکړه چې د شپږو میاشتو لپاره به زمری ژوبڼ ته وسپاري، زمری یې ژوبڼ ته وسپارلو، د ژوبڼ له مسولانو څخه یې خط واخیست چې پکې لیکلي یې وو، هر کله چې دې مېرمنې وغوښتل خپل زمری بې له کوم ممانعت څخه بوولای شي. د ښځې د کاري سفر موده پوره شوه، په ډېره ناکرارۍ ژوبڼ ته لاړه، چې په زمري یې سترګې ولګېدې، چیغې یې کړې، ګرانه! خوږه! ستا بېلتون ماته ډېر سخت وو، خو دا دی راغلم، په ما ګران یې. د همدې جملو په ویلو سره زمري ته ورسېده، د قفس کلف یې خلاص کړ او زمری یې په غېږ کې ونیو. ناڅاپه چغې شوې، د ژوبڼ ساتونکو ښځې ته نارې وهلې، ما! راووځه بېرون ته، دا ستا زمری نه دی، هغه مړ شوی دی. دا یو وحشي زمری دی، راووځه! ښځې د ساتونکو چغې نه اورېدې او وحشي زمري هم د ښځې په غېږ کې سر ایښی و. کله چې ښځه په سفر تللې وه، نو زمری یې شپږ ورځې وروسته پسې مړ شوی و. که څه هم له محبت څخه ډکې آلماني جملې چې ښځې وحشي زمري ته ویلې، زمري ته د پوهېدو وړ نه وې، خو عشق او مینه هغه څه نه دي چې پرته د ژبې او رواج له شراکت څخه نه حس کېږي. د مینې ورکولو لپاره یوازې یو ساده او صمیمي زړه بسنه کوي. محبت هغه بې مثاله جادو دی چې د بشر تږې او سرګردانه روح مړوي. دا مهمه نه ده چې تاسو له څومره لویې ستونزې سره لاس او ګریوان یاست، مهمه دا ده چې تاسو د دې ستونزې له حل سره څومره محبت لرئ، نو د عشق معجزه امتحان کړئ.